بسم الله الرحمن الرحيم دا مدني صورت نازل شوه د پس د سوره آل عمران نا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره درې دیر شم نمبر ده او د نزول په اعتبار 90 نمبر ده په دې سورته مبارکه کې الله خپل حبيب ته او مؤمنانو ته خطابات ذکر کړي د سورته مبارکه په اولی حصے کې الله خپل حبيب ته تشجيع او بهادری ورکړي په مسلې د توحید باندې وی حبیبا د کفار سره په مسله د توحید بیانولو کې هیڅ قسم نرمي مکوا کدی تا ته ضرر در رسید بستا امداد کوم دا مسله دا مسله د توحید په تشجیع بهادرۍ او جرأت سره د کافرو ته بیان کا بیا دا غي نفس الله درې قسم مثالونه ذکر کړي الله فرمایي لکه څنګه چې پردې زوی چې تو ورته تش په خوله باندې خپل زوی وې دا حقيقي زوی نشي کېدی دا تاسو چې د ځان نه خدایان جوړ کړی دي دا په حقیقت کې خدایان نشي کېدی او لکه څنګه چې د سړی په سینه کې دوه زړونه نشي کېدی نو داسې په دې عالم کې دوه خدایان هم نشي کېدی او لکه څنګه چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته زما د مور په شانې نو دا د ده حقیقي مور نشي کېدی نو دا تاسو چې ورته معبودان وایي او دا الله سره مو د ځان نه شریکان جوړ کړي دي دا په حقیقت کې معبودان او خدایان نشي کېدی او په صورت مبارکه کې الله خپل حبيب ته ګڼ خطابات ذکر کړي دولس خطابات دي د الله حبيب ته په يا ايها النبي او په يا ايها الرسول سره الله خپل حبيب ته خطاب کړي لکه وربني آیات کې راځي يا ايها النبي اتق الله لکه موسی علیہ السلام تعالی خطاب کوي نو فرمایي یا موسی یا ابراهیم یا نوح یا لوط د ټولو انبیاء نمونه الله په قران کې ذکر کړی او کله چې دای سره خطاب کوي نو په عالم سره را بلی خدا د الله د حبيب لوی شان دی چې کله ورته الله خطاب کوي نو په لفظ د یا ایها النبی سره رابلی په لفظ د یا ایها الرسول سره رابلی په لفظ د یا ایها المزمل یا ایها المدثر سره رابلی مفسرینو لیکلي چې یا ایها النبی نداء فيه تکریم له وی الله خپل پیغمبر ته आवाज کړي او په دې کې دای د پاره ډېر عزت ده لانه ناداه بالنبوه ځکه وی الله خپل حبیب روبللو په صفت د نبوت سره ونادى سائر الانبیاء باسمائهم او ټول انبیاء علیهم السلام الله د ټولو نه په یریدونکو کې لوی یریدونکی د الله حبیب نو مفسرینو د اتقوا الله معنا کړی د ایدم علی التقوا حبیب په دې تقوا باندې تر مرګ پورې برقرار اوسېږي یا ایها النبی او اے نبی علیه السلام اتق الله او یریګ د الله نه نګور په یا محمد صلی الله علیه وسلم سره نبی علیہ السلام ته ندا کول دا دا غي کو ژوندونم د بیا د بی خبره وا او دا خبره ټول محدثین او ټول مفسرین او ټول علما لیکلي چې په یا محمد سره نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज ورکول دا غي په ژوندونه مبارکه کې دا حرام او ناروا کارو دلته امام روح المانی امام آلوسی وی وی ناداه جل وعلا بوصفه عليه الصلاة والسلام دون اسمه تعظيما له وتفخيما دا الله حبيب ته په صفت د نبوت در آواز ورکو ځکه دا غي شان لویو الله خپل حبيب ته په وصف سره आवाज ورکو او نوم ورته وانه غوښتو ځکه دا الله د حبيب لوی شان دی دا غي د شان مبارک خیال او ساتلو او وجه د نزول د آیات مبارکه دا ده چې الله خپل حبيب ته وي حبيب د کفار او د منافقانو تابعداري مکوا یعنی حبيب د دین په سبب او د توحید په سبب د چا سره جوړ او توړ مکوا قصوب په دنیا کې تا ته ډېر لالچونه هم درکي خو حبیب دا مسله پرېده ما دا جرأت او بهادرۍ سره بیان کا ولا تطع الكافرین او یریګ او خبر ممنع د کافرانو تابعداري مکوا د کافرانو والمنافقین او د منافقانو دلته مفسرین لیکلي چې مشرکان ټول نبی صلی الله علیه وسلم تراجم شول ابو جهل او دا ټول لوی مشرکان پکې موجود وو وی ګوره ته زموږ د خدایانو دا بدې ردې پرېږده ته دا مه وایه چې دا عزا او دا لات او منات دا څه نه شي کولی څومره دوم صرف دومره قدر ووایه چې انها تشفع زموږ دا خدایان چې لات او منات او عزا دې دام د چا شفارس کولی شي او دیم چاته نفع او نقصان رسول شي نو موږ به مخالفت پریدو نو الله دا آیات راولېږلو چې حبیبه د کافرانو او د منافقانو دا خبره مه منع په مسلې د توحید بیانولو کې هیڅ قسم سستی مه کوه یو قول مفسرینو دا هم ذکر کړ چې دا مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم تراغل وی اے پیغمبره ته یو کال مونږ ته مهلت راکا چې مونږ د خپل معبودانو چې لا تو عزا او منات د دې عبادت کو دا غي نه پس مونږ تا سره یو ځای شو بیا به صرف د الله عبادت کوو نو الله خپل حبیب ته امر رو لګلو حبیبا تابعداري مکوا د کافرانو چې د دې دا کفر تا ته پړاګه دي حبيب د دې خبره ممنع د وحي پس روان شه ان الله كان بما تعملون خبيرا بشک الله تعالی په هغه سبحانه چې تاسو کوم عمل کوي خبيرا خبردار دی او ستا په حالت باندې الله خلیدون کې دی نو حبيب د دې پروا مکوا خپل ذمہواری او ډیوټي دا په وخت وخت باندې راوړه یعنی حبیب ته چې د دعوت دا کار شروع کې نو خپل نیت دی الله طرف ته متوجه کا په هیڅ باندې هیڅ قسم بر وسم کوا وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله وکیلا ډیر خزم وار او محافظ دی ما جعل الله لرجل د آیات مبارکه کې الله غدری واقعات او دریو مثالونو طرف ته اشاره کوي دلته مفسرینو لیکلي لکه څنګه چې الله د یو سړي په سینه کې دوه زړه ندي جوړ کړي نو دا رنګې دا کفر او د ایمان دا کفر او ایمان دام د یو سړي په سینه کې نه جمع کیږي لکه څنګه چې دوه زړونه په یو سینه کې نه جمع کیږي دا محال خبره ده نو دا سي دا کفر او د دا ایمان دام په یو ځل کې نه جمع کیږي امام قرطبي وایي وی لکه څنګه چې د سړی په سینه کې دوه زړه نه جمع کیږي نو لا یجتمع الكفر والايمان بالله تعالی في قلب كفر او ایمان دا هم په یو زړه کې نه جمع کېږي داسې نه شي کېدی چې ستا په سینه کې کفر هم دی او ایمان هم دی لا به خالص کفر وي او لا به خالص ایمان وي نو دوه عقیدې چې د یو بل سره د هغې تضاد او تغایر دی دا په یو سینه کې نه شي جمع کېدی دی به وي الله د دې په سینه کې دوه زړونه پیدا کړي نو الله د آیات د هغې په رد کې راولېږلو وایي د عربو دا رسم او رواج و چې یو سړی به ډېر هوښیار و نو دی به وي د ده په زړه کې الله د ده په سینه او په خېټه کې الله دوه زړونه پیدا کړي لکه د آیات په شان نزول کې علماو لیکلي چې په مکه کې یو کافر د هغه جمیل ابن معمر نومو د د ډېر لوی حافظه وا نو د عربو به وی چې د جمیل ابن معمر په سینه کې دوه زړونه دي او دې ظالم به د قران مقابله کوله د به ویل راشي زم تاسو ته د قران په شان واقعات ذکر کوم نو بیا الله د شرمولو قسمت ګرځولیو غزوه بدر شکل کېدونو د شامت دیم غزا ته لاړو نو آل تاسو کسان مردار شول او څه د میدان جنگ نو تختیدل نو دیم په تیخت شو په تیزی سره منډه والا مفسرین لیکلي چې یو سپلې په لاس کې نیولې او بلې په خپه کې شولې و په لار کې ورته ابو سفیان وروته او ورته فرمایل وی ورته ما حال الناس وی اے جمیل ابن معمر په میدان جنگ کې د خلکو سره حال دی نو د ورته خلکو شکست خوړو نو ابو جهل ابو سفیان د توي ما بال احدان عليك في يدك والاخرى في رجلك واستاس حال دی یو سپلې د لاس کې نیولې او بل د خپ کې دا نو دوه ورته ما ته خو پته نشته ما خو یې زما دا دواړه سپلې زما په خپو کې دي نو عرب په هغه وخت کې پوه شول چې مونږ خو ویده د حافظه ډیره مضبوطه ده او دته د خپل سفلو په تل لګي نو څوک چې د قران مقابله کوي الله په دنیا او په آخرت دواړو کې شرموي ما جعل الله لرجل ندی ګرځولي الله تعالی د پاره دی یو سړی من قلبین دوزلنا فی جوفه په خېټه داغه کې په سینه داغه کې او ګور بعض ملحدین چې د قران مخالفت کوي نو دې وی ګور پلان کې دې کې دې یو سړی اپریشن شو او دوه زړونه پکې راوتل نو هغه مفسرینو څو جوابونه ذکر کړي چې دا یا خدا مرشدین دي اسې د قران دا آیاتونه دا د خلکو په نظر کې عیب جن راولي اسی غوخه مخرو کې دی چې د وزرونه راوتل یا دا چې دا الله حکایت د ماضی ذکر کوي د مضارع نه ذکر کوي لدی ګرځول الله تعالی د پاره دی یو سړي د وزرونه په سینه دا هغه کې وما جعل ازواجکم او نی دی ګرځول بی بیان استاسو الله ای اغبی بیان تظاهرون لکه د دې مسلې وضاحت به تاسو ته په سوره مجادله کې راشي مکمل وضاحت په هغه صورت کې را روان دی وما جعل ازواجكم او ندی ګرځولي الله بيبيان تاسو اغا تظاهرون چې تاسو ور سره زهار کوي زهار دي ته ویل کېږي چې تو ورته وې ته په ما باندې داسې حرامه لکه زما د مور دا شا چې په ما باندې حرامه ده نو ندی ګرځولي الله بی بی علی تاسو هغه چې تاسو ورته تاسو ورته زهار کوي منهن داوینا امهاتکم حقیقی مې اندستاسو ګوره که اسلام کې چا خپل بی بی ته داسې وي چې ته په ما باندې زما د مور په شان حرامه نو هغه بیا په د باندې حلاليږي او د حلالې دود لپاره د اسلام څخه شرایط ذکر کړی دام په جاهلیت کې یو رسم چې چاله به د زوی په شان او د زوی आवाज به ورکو بیا به ورته حقيقي زوی وي الله وما جعل ادعياءكم او ندی ګرځولي الله ادعياءكم هغه په خله بللی شوی ځامن تاسو دې ته متبناګان ویل کیږي ادعیاءکم اغا پخلا بللی شوی زامن ستاسو ابناءکم حقیقی زامن ستاسو نګور درې مثالونه الله ذکر کړل چې په یو سینه کې دوه زړونه نشي کېده تاسو چې خپل بیبيانو ته سره زهار وکړي نو هغه په حقیقت کې تاسو مين دي نشي کېده او تاسو چې په خلا چاته بچي وای نو دا په حقیقت کې تاسو زوی نشي کېده ریخ هغه سیلې ته ویل کېږي چې سخت یخی یا بعض مفسرین وایي چې سرسر هغه سیلې ته ویل کېږي چې هغه سخت یخی او سخت تیزی او د ډېر تیزوالي د وجنه پاغي کې د هیبت یو आवाज وی د عادیانو دا وجودونه ډېر غټ غټو دا سیلې چې به پراغنو چت به کل تا به وګنی دا د تنې د کجوري غټه تنه دا او هوا په مخه کړې دا لکه څنګه چې د کجوري تنه د ویخ لرويستې شي او لري وغورځول شي نو دې سیلې بم د عادیان روچت کله لري به ویشتل دای باندې دا خبره ډیره ناشنا لګی دا چې ګوره بنی آدم الله مونږ ته پیغمبر را لېږل دی ملک یو لن را لېږلو بشر بسنګ مونږ ته د الله پیغامات را رسي فقالوا ویلو دي سمودیانو ابشرا منا آیا بنی آدم زمونږنا واحدا یو نتبعه مونږ روان شو داغه پسې مونږ داغه تابعداري وکړو او په لیونتوب کې به یو وای که مونږ د یو بني آدم خبره ومنله نو بیا خو به مونږ ګمراهان شو مونږ به لیونیو چې مونږ دا خبر او منو چې ګوره بنی آدم الله پیغمبر را لېږلی دی یا بعض علما وایي دا سعور جمع د سعیر ده دا جهنم ته او اور ته ویل کیږي ان بشک مونږه اذن په دغه وخت کې اول کې ذکر د ذکر نه مراد دلته کې وحي او قران دی اول کې ذکر آیا را نازل شوی د پد باندې وحي اول کې ذکر آیا را نازل شوی د وحي عليه پد باندې من بیننا زمون په منځ کې امام روح المانی د اول کې ذکر عليه معنا کوي اي انزل عليه الوحي من بيننا آیا را نازل شوی د پد باندې وحی من بیننا زمون په منځ کې الله اله بل دې په مونږ کې غوړه کولو بل هو کذاب بلکې دې ډېر غټ دروغجن دی اشر او دې ډېر غټ شری دی ور په دنیا کې منکرین او انبیاء علیهم السلام ته د دروغ او د شرارت نسبت کړي دي وې دې زمون په دې وطن کې د ټولو نلوي غټ دروغجن دی فتنة لهم د پاره د ازمایش او د امتحان د دوی فرتقبهم نو انتظار وکدوی تا واصطبر او صبر وکدوی تا د سمودیان او صالح علیه السلام نه مطالبه وکا چې ته د الله پیغمبري نو زمونږ ته د الله طرف نه سنخ پیش کا نو الله دا و خرولې غلا دا چې بشک دا وبا قسمت بینهم تقسیم دی په منځ د دای کې دا وبش روان دي نو دا د دې په منځ کې الله تقسیم کړی دي یو ورځ به د دین دا او خو بس کې او بل ورځ به د یو بس کې ونبئهم خبرداري ورکه دیتا ان الماء قسمت بینهم دا چې بشک دا وب تقسیم دی په منځ د دای کې کل شرب محتضر هر یو نمبر د اوبو ته شرب ویل کېږي د اوبو نمبر ته کل شرب هر یو نمبر د اوبو ته محتضر حاضری دی ورته کېدل شي د چا چې نمبرې نو په هغه وخت کې دی د خپل د اوبو نمبر ته حاضری کوي کل شرب هر یو نمبر ته اوبو ته محتضر حاضری دی ورته کېدل شي نو هغه لاس اوږد کړی و دي اوښې ته فعقر نو قتل کړی و دا اوښه نو څنګه چې دا اوښه قتل که الله پې عذاب راولېږلو فکیف کان عذابي الله وی سرنګ او عذاب زما و نذر او ير ورکول زما احادیث مبارکه وګد شیخ صاحب له دعاو کې ان شاء الله الله صحت ورکړي نو او ان شاء الله خالي پرس شیخ صاحب وایي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم يا رب العالمين زمون طول شرعي حاجتنا د غیب د خزانو نه پوره کړي مونږ ریا تکبر حسد او عجب نه وساتي په دې قران باندې مونږ ټول پوهه کړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي څومره مسلمانان د آدم علیه السلام د دور نوالي اوسه پورې وفات شوي ته ورسره د خیر د رحم او د کرم معامله وکړي مونږ ټولو ته اخلاص سره د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي څومره بیماران دي ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي یا الله د خیر د رحم او د کرم باران په مونږ باندې راوره د چا څه حاجتونه یا الله تی ورته د غیب د خزانونو پوره کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله